الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا سبن ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم یو حال ذکر کوي او ورسره ورسره دا حضرت موسی علی السلام فضائل ذکر کولی شي الله جل جلاله بني اسرائیل ته حضرت موسی علی السلام بحثیت پیغمبر راواستول او حضرت موسی علیہ السلام ته الله جل جلاله د بنی اسرائیل د هدایت لپاره هغه کتاب ورک چې ورته تورات ویل او په تورات کې الله جل جلاله هغه د توحید احکام ذکر کړي او توحید چې الله تعالی واحد لا شریک ده او نورم بلا شی احکام پکې او الله جل جلاله د يهودنا قسم قسم وعده اخستلی وي دا هو بیان مخکې آیتونو کې پرونو ابل ورځ وشولو بیا دې الله جل جلاله مهرباني دا شان ته وا چې کله حضرت موسی عليه السلام وفات شو حضرت هارون عليه السلام وفات شو بیا هم د يهود الله جل جلاله بغیر پیغمبر پر خودلی نه دي هر وخت کې هر زمانه کې یو پیغمبر ورته راتللو چې هغه به هغه تورات هغه احکام دوباره ورته دوهراول به چې تاسو دې مخالفت کو نه کوي بلکې علما لیکي مفسرین بعض مفسرین وایي چې د موسی علی السلام نه اونیسا تر حضرت عیسی علی السلام پورې څلور زره انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بری سره ته خدای رسولي 4000 خدا هر پیغمبر چې راغلی دوی تکذیب کړی ورته نسبت ته دروغ وکړه ته د خدای پیغمبر نه هر قسم تکلیف ورسوله باج علماء لیکي چې نه اویا زره ستر هزار پیغمبران الله جل جلاله د موسی علی السلام د زمانه نه ویسا د عیسی علی السلام تر زمانه پورې دومره هغه انبیاء علیه السلام الله دو تراوستول سو په تورات تعلیم ورته ورکی او دی الله جل جلاله وعده ورنهیر نشي حکم چې توحید ته لوی نه لوی عبادت ته او د شرک نه محفوظ شي هغه باندې ټینګ شي خدا تمره څنګه دیله سخت دیله خلک بلکې چې د انبیا خبره ونه مني او د سین انبیا علیهم الصلاۃ والسلام نمونه قران پاک کې مراغلي دي حدیث کې منازل حضرت داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یوشع علیہ السلام شمعون علیہ السلام الیاس علیہ السلام صالح علیہ السلام هم د قشان ته حسقیل علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام ټول پیغمبران تقریبا کوم بیش 25 پیغمبران قرآن د مشان کې ذکر شوی بعضی پیغمبران بری اسرائیل پیغمبران دي چې الله وتعالى عیسی علیہ السلام زمانه پورې دا پیغمبران لګا تاسو دل راتلل عیسی علیہ السلام هم الله جل جلاله بن اسرائیل کې راوستو خو لیکن منتها خبره دا و چې حضرت عیسی علیہ السلام ته خدای پاک مستقل کتاب ورکړ چې انجیل نو الله جل جلاله په دې آیتونو کې د دوه هغه پټ پټ مرزونه ذکر کوي الله جل فرمایي ولقد آتینا موسی الكتاب الله یې موږ قسم یقینا موږ ورکړو موسی موسی علی السلام له الكتاب تورات وقفینا موږ استولو لګاتار پیدر پي من بعده ورسل حضرت موسی علی السلام نه برسل په پیغمبرانو باندې سره د معجزو هر پیغمبر به معجزه او تخکار کول هر پیغمبر د خپل تصدیق د پاره د دوه د اطمینان قلب د پاره اطمینان دل د پاره هر پیغمبر ته خدای په غټ غټ معجزه ورکړي خو دوه ظالمانو پر پیغمبر تکذیب کوو کله به سور ته کله به سور نو کسی به راځي قران ته مشاهده وآتینا موږ ورکړیو عیسی عیسی زوی د مریم فضائل عیسی علی السلام شروع شو البینات واضح معجزه بینا هغه معجزه ته چې بالکل واضح وي پستر کو ښکار سو کو نه انکار کولای نشي واضح معجزه الله جل جلاله حضرت عیسی علی السلام ته دا معجزه ورکړو چې د الله په اذن به مړي ژوند کول چې الله جل جلاله په اذن باندې مړي ژوند کول او دا شانته یو سړی به ما درځان وړوندو هغه باید په ځم باندې الله جل جلاله ټیک چا باندې برس مرز دا برګ نه ده پیس مرز څه وایي دا به الله جل جلاله د په دا د په ځم باندې د الله په اذن باندې ټیک ټاک بلکې یو دا خټ نه خټ نه خټ چورته وایي دا غیر به یو غو جوړ کړه مرغه جوړ کړه هغه به زه پکې فکر د الله په اذن باندې هغه به والو دا چې مضبوطی مضبوطی معجزه الله جل جلاله ورکړي چې د انکار گنجائش پکې نو خو څنګه دا دومره سنگین خلک دومره سخت زړه چې دې خیس اثر نه ور باندې کوي په اخر کې بعض انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دو قتل کړل علما لیکي ویداول په اصل کې دو کې درې خطرناک سيزونه یو دا په دو کې روحبان هغه دنیا پرست پیرانو پکې دنیا پرست پیران دوم پکې دنیا پرست مليانو پکې هغه احبار چې کوم او دریم دنیا پرست مال پرست هغه نوابانو مالدار خلک سرمایدار خلک کله به چې پیغمبر دی الله احکام راړل په تفصیل کې دي چې پیغمبر باندې الله حکم او توحید بیانول دا به دوه ته دوه پټ کړي دوه موت راځي مړ کېدل او چې دا چې خلک دی الله په احکام خبر شي وي بیا د دې د دې هغه د دنیا چې کوم د پیسو بازار ګرم کړو هغه خرابېږي فلهذا د حربي استعمال کوي چې مخکې نه مخکې دې دروازه به بند کړ پیغمبر تکذیب کړه پیغمبر نه د پیغمبري اثرات پکې علائم پکې نشته بلکې ها دې انداز پورې حسد د انبیاء علیهم السلام سره پیدا چې انبیاء علیهم السلام قتل کړ یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام د شهیدان کړي حضرت زکریا علیه السلام ارک هغه د منډه کړ ونی کې نه وته او دې ورته پناه ورته هغه چې له مونږ څخه شیخ کاریدل نو هغه ونه هرس کوم څه هغه هرس مونږ ته ځي ټول څنګه دي خلک پیغمبر کو څو شاته شهید نو دا کوم موجود يهودو د نبی اسلام زمانه کې هغه هم پیغمبر علی السلام ته هر قسمه تکلیف ورکړو تکلیف د پیغمبر علی السلام یو ټول پیغمبر علی السلام کوم صفاتونو تورات کې ای ټول بدل کړ تاسو خدمت کې معاص کړ بلکې احادیث کې راځي چې کله دوی په دې پوه شول چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دین او دعوت په مخ روان دي خلک مسلمانۍ دي نو په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې جادو وکړو سحر ور باندې شپږ به کم او بیش پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډېر سخت تکلیف کې گرفتار کړ کړه شپږ مې سیاره دي نه ځه سحر ور باندې هغه شاخري موضوع ته راځي نو ستري نازل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو ځل چل جوړ یو خبره په بنیاد باندې پیغمبر اسلام راوختلو ځان د سې دیواله جوړ کړو دیوال نه دی ځای ورته جوړ کړه خبره براش خپل محل کې نشه یو سړی ورته درول چې کله پیغمبر اسلام کېری یو خا بهري مضبوطه ډبره فتح هغه بل پاسه کراوچی او پیغمبر سم سر مبارک باندې بشي جبريل عليه السلام خبر ورته ورکړ کنه چې تاسو د د شهادت هغه منصوبه جوړه کړې نبی عليه السلام راپاتې د خدای په شان هغه سړی چې چا ډبر ور باندې جوړېږي به ایمان راوړي نو به مسلمانان شو خدای چې بس شان حیران شي کوم سړی چې د ډبرې او د پتر اچولو لپاره مقرر کړي هغه بیا ایمان راړل مثبت شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته زهر ورکړي بکری نه بکری د بکری په غوخه باندې زهر ورته اچولو پیغمبر اسلام په خپل مبارک باندې کې خو دا غوخه جبرئیل اسلام څه شي په غوخه مخ زهر دی پیغمبر اسلام به څه کې خو تیشی روایت رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخیری کوم چې دا وفات بیماری او سخت تکلیف ډیر زیات تکلیف او تیشی ته وای عائشہ هغه خیبر کې چې ماته د يهودو زهر را کړیو هغه تکلیف ما همیشه محسوس کولو خو نن هغه زهر زما رګ او جان جدا کوي پرې کې کټکې دور تر تر دور تکلیف سره هغه چې دا ظاهر د وجه نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شهید شدو شهید کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دو شهید کړي بعض علماء یو حدیث راځي پیغمبر صلی الله فرمایي زما ما دا خبره محبوب ده زه دې الله په لار کې شهید شوم او بیا ژوندې شوم او بیا شهید شوم او بیا ژوندې شوم بیا شهید شوم په دې باندې محدثین اشکال کوي نو چې د پیغمبر علی السلام دومره تمنا و نو الله ولا شهادت ولې نه ورکول نو مولانا مفتی محمود صالح مولا په خپل کتاب کې دې جواب کړی او فرمای وی الله جل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعده کړ چې الله یعصمک من الناس الله تعالی خپل بنا معقوس کوي دا چا تر په تابع نه نه پاسه کوي بلکې شهادت الله ولا ور کړې مو دا فزار باندې شهید کړي يهود ولا زهر ور کړی د پیغمبر اسلام ډیر مخالفت کړي د هر پیغمبر دا یو ډیر خطرناک خلک ډیر ذلیل بیکاره دا اوس دنیا کې خراب ټول دور اصل خراب ته دو خبيسو د دلاسه ټول ټول ټول انسانيت ته دنیا جهنم ګرځولې ډېر خطرناک خلک دي الله یې دوی تباہ کړي واعطينا ابن مريم البينات وايدناه موږ مضبوط کړو وايدناه موږ مدد کړو هو د حضرت عيسى عليه السلام بروح القدس په جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام انم روح القدس ده نومونه دي او نوم جبرائیل دا مشهور او روح القدس هم ورته قرآن از مشان کې مراد او جبرائیل علیہ السلام د هر پیغمبر سره ډیر مناسبت او د عیسی علیہ السلام سره ډیر مناسبت وجه څه وجه دا چې د عیسی علیہ السلام بشارت د ور کړی موته هم د قشان ته د عیسی د حضرت عیسی علیہ السلام د مور مبارک په دې ګریبان کې د پکړیو کوشش کړي هغه سره عیسی علی السلام الله جل پیدا کړي هم د کشان ته همیشه لپاره به هغه د حضرت عیسی علی السلام حفاظت کول ځکه يهودي د سخت مخالف ډېر مخالف شو همیشه به د وسره ګرځېدو را ګرځېدو او هم د کشان ته چې کله يهودو د شهادت منصوبه جوړ کړل نو بیا دې الله تعالی اسمانو ته اوچت اسمانو ته الله تعالی اوچت او بیا کوم دې چې کوم سره وردن کړو هغه الله جل د عیسی علی السلام په شکل باندې وحړل هغه چې راو ته دوه کړی عیسی علی السلام پر باندې کړغه مړ اوس هم دې په دې کې ګډ وډ دي وای خچا د عیسی علی موږ ولسس کدا عیسی علی السلام یې موږ ولسس او کدا د موږ ولې د عیسی علی السلام او زموږ عقیده دا ده چې حضرت عیسی علی السلام الله جل جلاله ژوندۍ اسمانونو ته اوچت کړی اوس هم ژوندۍ د پاسمانونو کې ده په قیامت کې دا ضروري عقیده ده چې دا عقیده نه ده دا به کوفی عقیده سو عیسی علی السلام په وایي چې اسمانونو ته نو چې هغه يهودو پانسي کړی دا اوس چې دا شی د تاکید څه دا څه ویل شي دای دا هغه فلسفه هم دار چې موږ صلی الله علیه وسلم باندې کړل دا غوټم د تاچولي دا دا ټیک شی نه دا دا دا ناروا ده چې ایزه په غاړه کې چې ولې مسلمان ده خو کې چا د عقیده کفر او عقیده نه ده نو چې چې ولې حرام علماء علماء دي ګلان د دې سایاري خپل خصوصي د عقیدوي نشان ده على كل حال نو دو جبريل السلام سره ډیر مناسبت اسمان کې وچت ځکه علماء لیک همیشه په دې سره ګرځېدو په ځمکه کې یا روح القدس ته مراد هغه چې کوم ده اسم اعظم ده الله جل جلاله یو نوم دی او دا پټ دی چا نه دې پته نشته الا ماشاءالله چاته چې خدای وکړي دا اسم اعظم چې سړی ته یادي او دا وایي کومه دعا دی الله نو ته پرې قبلې کومه دعا چې دی الله نو زموږ حضرت شیخ صاحب شیخ عدمان قدام برکات الله علی هغه چې په خبره کوي لیکله چې ته دعا کوي او تا استر کو نو وخت کوي او خاجي چې در باندې راشي په دې وخت کوم نوم چې دی الله خپل سترګې دغه اسم اعظم کله تا ته اجازه راکړي تواضع د کراچي د خدای عظمت او لوی دین کراچي خامخا انسان د سترګو نه وکړي کنه نو په دې وخت کې چې کوم نوم تازه ترغه بس دا اسم اعظم د دې نو د دې نوم برکت باندې خدای نه سپارو الله به قبلې ان شاء الله نو حضرت عیسی علی السلام تعالی اسم اعظم خو دلو دا غي برکت چې هغه به وویل نو دعا مو کومه په خدای راځوندې پړون په خدای روح دا معجزات ښکاره او یا له روح القدس ته مراد هغه روح عیسوي ده عیسی سره خپل روح ده دا ولا مراد په هر تفسیر او یا د روح القدس ته انجیل مراد به ځول ما فرمایي روح القدس انجیل د خپل کتاب مراد روح القدس هغه روح پاک فیصل علیہ السلام ته د آیاتونو کې عیسی ابن مریم وې دا ولی یو خدای چې قانون دا چې د زوی نسبت پلار سکی او دوم دا چې د خدای نوم په قران کې اخیستل دا هم لغون مناسب نه او دا خاص د مریم نوم الله تعالی واخیستل یو خدای چې عیسی علی السلام پلار نو يهودو به ویل چې د پلار ستاره اعوذ بالله من ذلک دا ولا د جناد استغفر الله پلار استخوصو دا مثلا الله رد ور باندې نه عیسی پلار نو دا ما به پلار پیدا کړی کنه او نصارا به ویل چې دا د الله زوی ده ابن الله ته په هغه باندې رد راغی الله تعالی نه زما زوی نه ده د مریم زوی ده عیسی په معنا د مبارک سره مراد دی عیسی په معنا د سید او سردار سره مراد دی مریم په معنا د خادمه سره د مریم معنا څه خادمه او کوم چې د عیسی علی السلام نیاو هغه دا نظر منلو چې کما ته خدای زوی راکړ زه د بیت المقدس خدمت ور باندې کوم الله جل جلاله د زوی په ځای باندې ورته لور ورکړ چې حضرت مریم علیه السلام تا خفص ولا خدا په دې هغه صفات وکړي چې حضرت مریم غلا ستاسو او تو حرکه و څنګه نه هم تافاک له واستفاق علی نساء العالمین دې صفاتونه الله تعالی ورته وکړي بیا دا بیت المقدس ته چې کومه بوتله زکریا علی السلام د بیت المقدس نور بیا هغه وی چې څو چاله زی تربیت کوم چاله زی تربیت کوم بیا هغه قران دازي او قلمونه دریاب کې واچو چا کلم په بره او خود شي ذکر چا کلم په بره لړ ټول کلمونه واچو ته ذکر الله سلام نشوا د نور کلمونه لاندې وبو یو هغه کلم بره لړ بیا دې خدمت کو ذکر الله سلام حضرت مریم علی السلام د ترور خاون حق هم د جوړې چې دې خدمت کړی وي خو به هر څه دې چې د نور ملګرو طبيعت برابر چې بیت المقدس کې کوم مسافر او ملنګال اوسېدل غزل حضرت هغه هغه حضرت زکریا علی السلام حضرت مریم علی السلام ته میوي کړي به موسمه میوي ورته ودا من اين لك هذا ذلكم يقال هل ده الله طرف او دا مسله واوري دین علما یو مسله راځي د یو بزرګ او د لوی ولی ولا نه چې کله په کوم وخت کې کرامت صادر شي د کرامت تصدور په وخت کې د انسان دعا الله قبلې چونکه حضرت مریم دا ولیت الله نبی نه و دا ولیو او کرامت دا چې به موسمه به وي او ته حاصل وي د پدې او چې کېاله السلام دعا او دعا او قبول درو دعا ده دعا او خدای پاک چې ته به موسمه به وي مریم تر کې ما ته به موسمه زوی نه تر کوله ما ته یو زوی راک زوی نه غواړي یاد نه بیا حضرت یحیی علیه السلام چې کوم د الله جل جلاله ورته زوی و او د دې وجه د یحیی علیه السلام چې کوم د وادم نه وکړي یو کلمه دې کې وجه دا و چې دا هغه وخت کې پیدا سو په کوم وخت کې چې د مریم علیه السلام د کرامت صادرو چې حضرت مریم واده نو کړی چا سره په لحاظ د هغه اثر په حضرت یحیی علیه السلام کې هغه د خدای سره واده نه فسهر وخت چې راشي تاسو له رسول یو پیغمبر بما پاغه خبرو باندې تاسو راتلو کی لا تهوا انفسکم چې نه غواړي تاسو نفسونه تاسو نفسونه هغه نه غواړي استکبرتم تاسو ځان غټ بولئ من قبول الاحکام دا احکام موږ لپاره دي موږ سکو دا خو د غریبانو کار دی درویشانو مليانو کار موږ په احکام سکو اوس هم بعض مالدار سره نه غواړي مالدار د خپل یاد کار مليان څه دوی مليان سبحان الله انا مسلم مليان بما لا تهوى انفسكم افكلما هر وقت چراشي تاسو د پیغمبر اتجار اتلو کوم تاسو پیغمبر رسول یو پیغمبر بما فغ احکام باندې لا تهوا چې نه غواړي نه پسند کی انفسکم نفسون استاسو نو څه چل کوي تاسو استکبرتم نو تاسو همیشه تکبر کوي ځان غټ بولی د قبول احکام اي تعصمتم عن الايمان تاسو ایمان راړي خطرناک خلګي ففريقا یو جماعت د پیغمبرانو کذبتم تاسو نسبت ته درواغ ولو کړه کې عیسی علی السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او باقی انبیاء علیهم السلام او فريقا یو جماعت ته پیغمبرانو تقتلون تاسو شهیدان کړ لکه زکریا او یحیی علی السلام تاسو شهیدان کړ وصلی الله تعالی علیه